احکامات د افعال ناقصه او هغه ذکر کړي اولنې حکم هغه دا دی چې د افعال ناقصه او او دو اسم ترمینځ خبر راتلل جایز دي یعنی تقدیم د خبر د افعال ناقصو په اسم د افعال ناقصو باندې دا جایز دی دا څه شي جایز مطلب دا تفصیل چې کم ځای کې تقدیم د خبر واجب نوي او یا په کم ځای کې چې تاخير د خبر واجب نوي صحیح شو زنه ځایونو کې به تقدیم د خبر واجبي هغه کم ځایونه دي په کوم ځایونو کې چې تقدیم د خبر د مبتدا واجبو صحیح شو تیر شو کنه چې کوم ځایونو کې تقدیم د خبر د مبتدا واجب او په هغه ځای کې بعد خبر د افعال ناقصو تقدیم هم سوي واجب چې په کوم ځایونو کې تاخير د خبر سو واجب تاخير د خبر د مبتدا نو په هغه ځای کې تاخير د خبر د کانا یعنی د افعال ناقصه او دام سره واجب اوس چې تقدیم واجب نو تاخير واجب نو ساده غونته کلامو لکه کان زید سیدا کان زید سیدا اوس دا سیدن مقدم کول په چا باندې په زید باندې او کان چې کمندونو مؤخر کولو لا دغه د کان نه مؤخر او د اسم نه مقدم توسط دا څه شی دی جایز دی کان سیدا زید دا ویل څه دی کان سیدا زید دا څه شی دی جایز دارنګ په نور او فار ناقصو باندې توسط جایز دی توسط مطلب دا شو چې د افعال ناقصو نسوي رستوي او د اسم نه شي مخ کې شي توسط د خبر څه دی جایز خبره پوه شوې کنه دا په ټولو کې اتفاقی خبره ده لکه کان حقا علینا نصر المؤمنین کان حقا علینا نصر المؤمنین صحیح شو کنه کان حقا علینا نصر المؤمنین نو حقا چې کوم نه دا اسم د مقدم شوی دی کنه خبر دی مقدم شوی دی کنه نصر المؤمنین څه دی فلیسه کې اختلاف راغلی دی خو لیسه کې زنه ویلي دي چې دا تقدیم جایز دا توسط سره دی جایز نه دی خو اولا خبره دا ده چې لکه د کوم قول لې چې بس څه دی جایز دا په دې شعر کې یو خبره وا یو حکم دوی په دامه باندې تقدیم د خبر چې کمندونو دا جایز نه دی ټول نحاتو یا ټول عربیانو ټول نحاتو یا ټول چا عربیانو هغه چې کمندونو دا خبره کړې ده چې تقدیم د خبر په دامه باندې جایز نه دی د دې مقصد دا څه دی چې دا خبر د دامه چې دی خبر ده چې د دامه خبره پوه شوې کنه نو دا خبره چې کم دنو تا جیز نه ده دا چې کم دنو سره ده جایز نه البته د مفهوم نه معلومیږي که په مکمل مادامه باندې مخ کې کینو جواز به وي چې قائما مادامه زي قائما مادام زید د دې بسوي جوازي خلکه تش په دامه باندې تقدیم څه نه دی جایز نه دی چې د دامه نمخ کې شي او د میم زرمان څه شي رست شي دا به جایز په دې پوه شوي دا د ابن بشیر خلاصه و وفي جميعها توسط الخبر اجز او په دې ټولو کې چې کم دنو مینس تراوړل د خبر جایز غنا صحیح شو عجز توسط وکل سبقه دا ما حضر او ټول نحاتو یا ټول عربیانو حضر سبقه دا ما من کړه دې مخکې کول دې خبر د دامنا په پوه شو کنه شعر خو جوړه نو سبم آرامي توپ کای کنه مخکې رسو کول بکای کذا کسب کو خبر من نافیا فجئ بها مطلوعه لا تالیا دا بل حکم ذکر کړي افعال ناقصه او کې یو قسمو چې هغه ال عمل کو چې دا غي نمخ کې ما نافیا یا شبه د نفي څه شی هوا راغلی و صحیح ده کنه معنا د دغه دا غینوم خبر مخ کې راوړل چې کم دنو دا جایز نه دي دا غینوم چې کم دنو خبر مخ کې راوړل سن دي جایز نه دي لکه ما زال زید ضاحکا دی کنه ما زال زید ضاحکا اوس دلته کې با خبر چې دی کنه دا به راوړي تابع د اسم تابع د چا اسم یعنی دا خبر به رستوي د چانه د اسم نه او خبر به رستوي د افعالونه مخکې کولای تینا نشي دا څه نشي ویلې چې ظاهکا ما زال زیدو ضاحکا ما زال زید قاعده په نو شوې کنه یعنی چې کوم باندې ما نافیس شوی داخل شوی په هغه باندې چې کمندونو تقدم د خبر دا څه نه دی جایز نه دی نو خبر چې کله تر اوړي کنه نو دای چې دی دی دا افعال نه دا مازال دی کنه دی با مطبوع د خبر وی نه کې تابع د خبر ونه شو هر څه خپل سوري نه لګاسې په اصطلاحات زیاتې لګاسې سره اوس دا زوره غټه خبره خو بس مطلب دا چې خب هیڅ خبر په دې باندې مقدم کوا ما اوس ورپسې وی چې دا څه به ذکر کای چې دی به مطبوع د خبرې تابع د خبر به نه دی به مطبوعي کنه خبر به ورپسې کنه دوی به تابع د خبر ني چې خبر دی مخ کې شي دوی شي رست شي خبر شوي قضا کا سبق خبر من نافیه دا کرانګي ممتنع دي مخکې کول د خبر دا ما نافیه فجئ بها مطلوبه لا تالیا راوړت دي افعال را مطبوع د خبر نه کتابه د خبر په لیسه باندې چې کم دنو په لیسه باندې خبر مقدم کېدل شي او کنه په لیسه خبر مقدم کېدل شي او کو نشي ور ما نافیه و غیره باندې مقدم کېدل نشي صحیح شو کنه په ما دامه کې خبر الله او په ما نافیه والا باندې چې کمنو خبر مقدم کېدل نشي اوس نور په الله کې څه چې کان او غیره دي په غي باندې خبر څه کېدې شي مقدم کېدل شي ا معلوم شو کنه مفهوم په طریقې هغه څه شو معلوم شو اکوان فسهم کانو یظلمون وان فسهم کانو یظلمون نو کانو یظلمون انفسهم دا خو یا معمول خبر دی او یا خبر دی خودلتا ومنع سبق خبر ليس استفي ليس کی خبره وا ليس کی اختلافو چې په ليس باندې سو کوئی خبر مقدم کېدل شي او سو کوئی نشي مقدم کېدل یعنی دا ویل چې قائما ليس زيد څنګه قائما ليس زيد زونو په نسبت باندې دا جایز دي او د زونو په نسبت دا جایز نه دي څه سوای پکې دی وی منع کول د خبر د لیسا مخ منع کول د تقدیم دا غوره نه دی پونه شي کنه دا ذکر یو کوم سوای ما بس مکروه غونتی دی وی وی سو خو خشه نه دی لکه خبر باندې پونه شوي منع کول د تقدم د خبر د لیسا اوستو فیا دا غوره کړی شوی دی دا څه کړی شي غوړه کړی شوی دي منع کول د تقدیم مطلب سو مختار دا دا غوړه دا دا چې قائما ليس زودن دي او نه ویل شي پوه شو کنه پوه شو صحیح شو کنه منع د تقدیم څه شوی دا غوړه شوی دا منع څه شوی دا غوړه شوی دا یعنی خه کار دا دی چې منع او مقدم دي نشي دا لیسه کې خبره د وضو تمامې نرستو بل مسله ذکر کړي افعال ناقصه دا دوه قسم دي یو قسم هغه دي چې دائما افعال ناقصه وي دویم قسم هغه دي چې احیانا چې کمندنو افعال ناقصه وي او احیانا تامه وي تامه چاته وي ناقصه چاته وي تامه هغه ته وي چې په مرفوع باندې تامیږي منصوب ته ضرورت نه راځي چې په مرفوع تام شي او ان کان ذو عسره فنظره الى ميسره کوي دا قرضدار غریب فناظره الى ميسرا ذو عسره باندې شو مرفوع شو تام شو بس خبر ته اجازه منصوب ته اجازه ناراضي او ناقص هغه ته وي چې په مرفوع باندې تامیږي نه منصوب ته سره راځي ضرورت راځي صحیح ده ولکه منصوب ته سره راځي ضرورت راځي او صفاله ناقصه چې دي پای کی فتح شو لیس زالا دا چې کمنو دائما سره دي ناقص سره دي د دین علاوه افعال ناقصه کله تامر دي او کله سره دي سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون دا سره غلي دي تامه خبر باندې پوه شوې سراغلی تامه کان خوري ډېر تامه راځي کله کله دا شان دي چې کم نه نو ويوزو تمام مما برفع يكتفي وما سواه ناقص پوه شوې کنه خاوند تمام تیا غدی چې برفع یکتفی چې په مرفوع باندې اکتفا کی او د دین علاوه چې دین او غناقستی ناقص کم دی چې منصوب دی سره راځي ضرورت راځي والنقص فی فتح علی سزا لا دائما قفی او نقص چې دی نو په فتح او په لساو په ځاله کې همیشه د پاره د دې اتباع کړی شوی دا یعنی دی همیشه سره راځي ناقص راځي د دې نه علاوه نور افعال ناقصه احیانا تام راځي او احیانا سره راځي ناقصه کله تام او کله ناقصه ولا الا من معمول الخبر